عذاب نه باسن شدید د عذاب سخنه مل لدنو د الله طرفنا ويبشر المؤمنین او زیر ورک مؤمنانو ته الذين يعملون الصالحات آګه سان چې عمل کوي موافق تو شریعت ان لهم یقینا وی بدی لپاره اجر حسنا بدل خيستا چې جنت دی کلمه تن ډیره لوی د ګناه خبره ده تخرج چې وزي مینه پوای د خلو خلونه الله ډیره د ګناه او ډیره خطرناکه خبره سخته د ګناه خبره ده چې د خلونه دار او باسي ای یقولون نو دی الا کذبا مگر درو فلعلک شاید باغو نبزګه ځان هلاکه تعالی ثاریم پدیو پسی ان لم يؤمنو چې ایمان نه راوړي دی بیا د حدیث په دې قران باندې اسفن د وجد غم نه اسفن په هدا الحديث نه مراد توحید او قران دی چې دیو په دې قران باندې ایمان نه راوړي اسفن د ځان وجنی الله پیغمبر دوی د وجد غم نه دسی غم جنو په دې بسی یا خلک یې ولې نه مني انا جعلنا ما علی الارض یقینا ګرځولي مونږه چې په دې ځمکه باندې دي زینت الله ډول ډول او خایز دې ځمکه د پاره لنبلوهم الله امتحان کوم په دې باندې ايوم کم یذن احسن عملا خسته کوي عمل لرا و انا لجاعلون یقینا منغرزو ما عليها هغه چې په دې ځمکه باندې دي سعیدن میدان جروزا خالی هموار بالکل داسې صفا ډاګه بشي الله وي ام حسب تا یستا خیال له ان اصحاب الکافی چې غار والا والرقیم او تختی والا کانو من آیاتنا زمون د قدرت عجبا ناشنا کهب سمستوي غار او رقیم یا غشپیتوي یا غ تختی چې پاغي باندې نمونه د اصحاب کهف لیکل شو مضبوطواله په دین باندې و هي لنا او تیار کی زموږ لپاره من امرنا دکا آسان کی زموږ لپاره من امرنا د کار زمونه رشدن کامیابی لکه دا کوم پروګرام چې روان کې الله ته پدې کې مونږ کامیاب کی خلک وی کنه دیوم دا ویل الله مضبوط کی مونږ په دې عقیده باندې او دا زموږ دا پروګرام مضبوط دغه کی مونږ په دې کې کامیاب کی بس خبره وکړو مسله وکړو لاړل ضربنا على اذانهم او ټپول مونږ دی لړه په غوګونو باندې پلګابي سمانه مې وړ خو باندې وړ وم ټپول په غوګونو باندې فلکا په بغار کې سینې نه عادت ده کلونه پښمیر اے ماشوم چې خمور د کوي ټپ الله هو الله دې چې الله یې ما رود می کړل پرده میراوسته ضرب ستوي پرده میراوسته چې غوګونو ته आवाज نه تلو ثم بعثناهم بیا میرا پورته کړو لنعلم الله چې زخ کارا کم ایو الحیز بینی کم یوړلا احساش مارون راګرون کی دالی ما دا غلبی سوچ دیو تیر کړو امدن د نیټینا چې کوم نیټه تیر کړو پته ولګی چې دا چا چا ته معلومه ده نحنو نقص علیک من بیانو تا ته نبهم خبر د دې بالحق پرشتیا انهم بدیتون یقینا دا ځوانا نامنو بربهم چې ایمان راوړې پر خپل باندې وزیدنا او زیات کړو موږ دې د پاره هدن توفیق دی یا کلکواله زیات کوم دې د پاره هدن منات کلکواله وربطنا علی قلوبهم او مضبوطواله راوس موږ په زړونو باندې قامو کله چې پازې دل دیو د قوم مخې ته با چا مخې ته د دعوت د پاره قامو پازې دل مساله یې شروع کړه فقالو دی ول ربنا رب السماوات والارض دی ویل رب زمون رب د اسمانونو زمکو دی باچا چې خبر شو دی نو د لسخ سره په کار ده وزیرانو ته خیر رجی دا الکان دی نه پوه دی مونږ بدیو ته دی پلارانو ته پوه دی ته بنسیتو کین سټه مولا دغه ورکو مهلت دی باټ مهلت پټین کې وتختیدل لاړ اذ قامو کله چې پاتې دل دیو د باچا مخې ته خلکو مخې ته د بیان د پاره په قالو دی ربنا رب السماوات والارض رب زمون رب د اسمانونو زمکو دی لن دعا نرا بلوم من دونی علاوه د الله نه الان حاجت روا لقد قلنا یقینا کورا راو بلوم لقد قلنا یقینا وبوی مون اذن بداغه شتتن ډیر زیاتی خبره ها اولای ولې زموږ د خلک وي دا ټول پالټي ویل غلطه باندې دي دا دومره جمهوریت نه مني څه ها اولای قومنا دا زموږ قوم دی تخذو من دونه نیول دی والا ود الله نه الیا نور حاجت روا سو کوئی پلان کې پرید بابا ہمارا بیڑا پار کرو سو گئی هر یو منډي وي سید علی اجویری ته منډي وي لولا یاتون علیم ولی نه راوړي دی په دې ته دی په خدای توبه په کار سازي باندې به سلطان انس دل بین خارا فمن ازلم سوق ډیر لوی ظالم دی ممن دا چانه ابترا الله کذبا چې جوړ کړ په الله باندې درو و اذا اعتزلتمهم کله چې په ډډه شو دیو د قوم نو ما یعبدون او د هغه نه چې دی بندگی کوله الا الله الا الله مگر په طرف د الله نو اوریدو به د دې د غار نه ذات الیمین خې طرف ته و اذا غربت کله به چې پریوتو تقرضوم نو پرې غودل به دې لره ذات شمال ګز طرف ته دا د سې دې وی دا نور د سې راځي دې چې کنه دا د سې دې دا غار نو دیو چې دې پراته غار خپل دې طرف ته او دې نو خې طرف باندې را پجنو رات ذات الیمین خې طرف باندې منور راوخته نو چې وا نو ورنار به پریوتو نو لګوندې سار به پیډ لګوندې نور ولګیدو غار خله د خله دسی دسی وا لک سار به د چالو شو جګه لکه دې درب نه دسی پراتو نو چا طرف نور لګ لګ نور به پیو لګي نو بیا به تنه واړو جما غم پر بیا به لګ وندي ولګي بس ول د غار دسی تقریزهم پر خودل دی لره ذات شمار ګز طرف دا وغوم پی پجودین و دیو پا غاړه مینو دینه ذالک من آیات الله داود د قدرتونو د الله نه مې یهد الله چاته چې دې ته کې الله په ول معتدی دې سم لار مندون کې دا ورغه ټول خلکو کې الله دقه ته دې ته و مې یذلل چاله چې الله به لار کې فلن تجد له بیا به نو مې دا پر ولین دوس مرشدا لار خودون کې ولین کارساز لار خودون کې چې الله سو گمراه کې سوچته چې د لارو خې نشته ولین دوس وتحسبهم اقاضا او تا په ګمان کو د یخو او مرقود نو دی ود دا دې سی وی ازینې زړه ودی واست چې ورته کې دا یخ دې ماته ګوري نو دې د سترګې کولاوي ځکه سترګې باندې دي نو سترګې خرابي نو سترګې کولاوي د خشنه ودو خراب دي ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال او اړول راړول مادي او خي تر دغه طرف ده خوب پر راغلی والیانه دی حاجت روانه دی بچا چې خوب راځي او محتاج او په ډډې په ډډې اړولو کې الله یې ما اړول راړول نو څوک چې محتاج یې په ډډه اړول راړولو کې را به څه کار ساز او حاجت روا شي په بچاو کې ما ته محتاج الله وي وکلب هم باستن او سپې دی غړون کې زرای خپل لیچو لو څنګه لو ربل وسید د غار په خله کې یا بل وسید یا درشل باندې غار په درشل باندې لوی تعالی تعالی مل الله پیغمبر علی السلام ته کته خرکارا شوی دی تا لول له تنو په شوی مين دینه پیرارن په تیختا داسې پر رو پراتو کته وس ورکارا شوی نه الله ته دې یری دلې داسې روب دا وسو دې یری نه ورکارا کې دیم نشو ولمل ایتمنهم او ډک شوی وي امین هم د دیو د یې د وجې نه روح بنده یې نه وکذالک باس نه هم هم دغه رنګ الله یې ما را پورته کړو دی ته سهالو چې ته پوسو کې دیو بینم په خپل منځ کې او د کړي ما نو رایخ چا کړه الله یې ما را پورته کړو قال قائل منهم ویلی یو وین کې دیونه کم لبثتم الکه څومره ټیم وشه ایو پکې ویلی قسم ډیر شي خو وګوخه قالو دی ویل لبثنا یوما دی نور ویل مونږ اړول یو ورځ او بعض یوم یا بعض یو ورځ ایو ویل مونږ پکې ځینو ویل مونږ پکې ورځ پوره خوب وکړو هلکه یو خو ما بل منه ده ورځ کم دی مونږ چې راتلو نو خو ناوخته وو ورځ کم دی پوره ورځ لا نه ده پوره شوې هسې لګي قالو دی ویل ربکم عالم هلکه دا خبرې پرېږدئ قالو دی ویل ربکم عالم رب ستاسو پوه دی بما په باندې لبثتم چې تاسو ټیم هلکه اوس نو ټیمونه څه له تپوس کوي خپل منځ کې الله ته پته لري چې څومره وده شي ګنټه یو ورځ یو نیمه ورځ یو څه دا خبرې پرېږدي خو وږي شو یاره فبعث واحدکم ولیږي یو ستاسو نه بیوریقکم په پیسو خپل هذه جدادی للمدینه دې ښار ته فلینظروا دی ګوري ایو ازکا چې کوم قصابی پکې وره ازکا سری پاک خوراک والا دی پاک خوراک والا وګوري حلال خوراک ازکا او دی ګوري ایو ازکا کوم یو پکې حلال خوراک زکه دا خو مشرکانو حرام یو پلیتی هر څه به خړل خبر دینه کې پتا زبانی سوک انهم دا مشرکان چې دی یظهرو علیکم که خبر شي پتا زبانی یرجموکم نو پکانو بولی تاسو لرا او یعیدکم یا واپس کی تاسو لرا په ملتین په دین خپل کې ولن تبلیو چرې به کامیاب نشي ځن په دغه کې ابدا چرې تلته دلا بس زمونږ پروګرام بس پیدا ونه کینو زمونږ تختیدل او دومره سخته وعد الله حق لوز د الله رښتونه دی چې خپل اولیاء او دوستان الله حفاظت کوي او د اولیاء او د دوستانو پروګرام الله نه ختمي دا څنګه خور کو به بچایږي وان ساد لا ریب فیها او دی باندې الله وی دلیل دی چې قیامت چې راتلونکي شک پکې نشته لري وګوره دا سابقه ودو بیا میرا ژوند کړل نګدي اذ يتنازعوا بينهم کله چې دي خلکو اختلاف وکړو بینهم د دې په خپل منځ کې امرهم په کار د دیو کې فقال ابن اغرال لوګو د قصه نور قران نه ذکر کوي مقصد مقصد ذکر کو بس اونی ولې شو پکې او سړی پیسې خو دلې ها ها خزانه مندل کم دی نه راځي لکه لکه دې کلی سړی ما څنګه دې کلی سړی ته هم دلته نه لیدلې ها قصه ونی شو شابه وایا کم دی نه راغلې د شتګرده افغانستان نه راغلی د پاکستان نه راغلی وړو کته دې زم اګه پلار دې سنوم دې نو پلار نو مخه چا څه پیژنې دې سره کال شو الکه تک تاسو نوم نه دانه پته نه لګي چې نه لګي ده ښه بیا به پېښو بیا دې نه دا تاسو کو چې لکه تاسو نومونه ده دې دمونه ده ګره الته دغه اشتهاري مجرمان ټول کتبه کې زړندو قاضي مخې ده دا پلار نو نه او دا خو لکه تا خو 300 سال مخکې دا لکان دا تاسو دا دا نمونه دی او خو درې سو کال دي دا مسلمانان بچای دا زی زو یا مرګری دي کوم ځای دي چې غرا ولو وز راوجو او تاسو راځي بچای اعلان کو جو زی خلک راولو درې سو کال پس کسان پیدا شوی دي اپوجونه او خلک او ټول وروتل دې مخکې ورغه ورغه زمرګری خبر کم دي سینې چې او نه یری خسته خو بدل شي عمل مسلمانان شي درې سو کال تیر شي څه پاسه عملګر چې ونه شي او دا قصه وکړه دی بل خلک بل کم ناراضي بس پرې ده بس لکه آرام کو راضي چودي شو خلاص ودی شو ګرځه ورونه دی لاړ باجا چرواز خلک چرواز راځي خلاص یې سمنه یو له سره سره چا وی دلته به موږ مزار جوړ کو جو موږ به جوړ کو خلک به منځونه کوي راځي او دې زیارت لور سو کوی دا خه خلکو سو کوی دا بد خلکو دی واغ مزار والو د رضوی والا ډلا سو کوی نه خه خلکو دی چې اسیم دا لکه نه کان خلک دي دلته که څوک تماشې د غل راځي دلته یو په جنگي هوت کې جمعه په کار چې مونږ کې د شي دا وته جمعه جوړ کړی چا چې نه په دی باندې آبادی د پاسه جوړ کړي بس دې د دروازې پسې بند کړي ایز یتنازعو بینهم امرهم کله چې اختلاف جوړ کړي په کار خپل کې من خپل منځ کې فقالو نو ویلی ابن علیم جوړ کړي په دی باندې بنیان نه بادي رب ما علم بهم رب دې په دې په دی باندې قال الذين ویلی کسان غلبو چې زور ور علی امرهم په خپل کار کې دا بچان نه غر غر لنه تخزن علیم خامغه جوړو مونږ په دی باندې مسجدن یو جمعه سيقولون وی دیو ثلاثه درې کسان رابهم کلبم څلورم سپیو ساویل دا پنځه وو ويقولون وی دیو خمسه پنځه کسانو سادسوم شپږم دیو کلبم سپیو رجمن بالغیب وشتل کی پاټ کل باندې اسی اټکل وینا کوي الله وی دیو جن ابن عباس وی دا دو خبرې قران رات کړی رجم بالغیب وی ویلی دا دریم خبره قران نه رات کړی د قشان وا ويقولون وی دیو سبات وکزان و ثامنون قلب ما تم دیو سپیو قر رب عالم و یا رب زما په دې بعید دې بشمیر دا تپوس کړو کنه مشرکانو ما يعلمون ندی معلوم دا الا قلیل دیوتا الا قلیل ما يعلمون پته نشته دی خلکو ته د صحابه کابو الا قلیل مگر لک خلک پیجنی پلا تمہاری پیم ته چړ مکوا پیم دی په بارا کی الا میران ظاهرا مگر باس کارا چې دیو باس کارا څه دی نوري خبرې پرې دی چې سو کو صد پاره د څنګه چالو کم ځای کیو د چا پلارو چا زوی دا خبرې پرې دا خو میرا ان ظاهرا باس کارا وسره کوا باس کارا دا چې دا د الله بندګانو الیانو او سو محتاج د چا خیر او نقصان نشي رسولې دا خبره وتا کوا پیغمبر تعالی وي درې سوه کاله وزدادو تسعه او زیاتې کړل نه قمري حساب باندې قل الله عالم بما لبثوا ويا الله پوری پاک چې دیو تیر کړی ټیم له غیب السماوات والارض بس خبرم دادا خاص د الله د پاره دی پډ اسمانونو د زمکو ابصر بي څخه لیدونکی دی الله مخلوق لره واسمع او څخه اوریدونکی دی مالهم من دونه نشته دی مخلوق د پاره مې ولی انسوک مددگار ولا یشرک فی حکمه او صدار نه جوړي په خپل فیصلو کې احد نه چاله را بس